بسم الله الرحمن الرحيم والدابة تخرج من الدبور ناكزة فإن خرجت من رأس الجرح أو سقط اللحم منه لا ينكر والدابة تخرج من الدبور ناكزة لو دسود نواكز بيانه فاغه شي نهایي است لیکلي چې مو د یو سکه عالم په خط باندې لیدلې دي یو سکه عالم لیکلي وي چې د انسان د وجود نه د بور نه چې چکنه مچ روزي پاسره نه متېږي چمجای چې روزي پاسره متېږي کنه هدې مزکه ملو دي هدې ملو کان تفسیر وکړو د دابې په چمجي سره چې احتراز ورشي کنه اګه مچ نه ورنه خپل خو دبا ټکه مچ تا ویله د کل ما یدب الارض په مځکه باندې کیم شي ته پیږي په مځکه تل شي ایته دبا وته ویل شي او په مت شدو ته دبا ذکر شوی دی دا به تخرجو دا چې مجی تا ویرغله ده او دا مچ تا ویرغله ده خو په مچ په توکه په توکه باندې نه موتېږي او په چمجیر وتلې باندې موتېږي ځکه یې تفسیر کړ په چمجیر سره وکړه وهذا او دا حکم ثبیت ده لأن النجس ما عليها هغه ته پلیتین شوی ته ویل کنه هغه پلیتین دو هغه اوداس نه متوي دون غیرهما نه دو کنه په غیر شي سبب د بوسین نه چې کوم وجود بل هیڅ نه وځي اذا هم نه چر وته دا چمجای چر وتلو کمردرګي وي هغه به چې کوم دا چمجای په کار ده کنه کیمې ویني دي زوی دي کنه خلش کیدو کچمجي نه وایي رسېدل نه وتل په دې زحم شي به ودا سای کنه سیاله نه دو سیلان نکو دا خو چمجی په زیر باندې وته چې چمجی وته کنه په اختیار سره وړه که خپل کوته وي به دا نر وته او په دبو خو چیر وته کنه دا وتل دي ځکه چې دا دي خو د پلتی نه و سبیلې نه باندې کړه چې وتله کنه په هو کنه انتقال وشو او د زخم له کنه لشي په وینا کا په کربس کر وخلې کا په ګوته په ولاګې ځان په خپل باندې زیره کنه دا سیلا نشي ویته ویرا دا خو د زحم نه تور وخصله کنه په دې سره اوداس نه موته دو دون غیر همه نه ده کنه سبب دې به د صحیح په غیر د سبیلین نه دا نه کوي دا سل پورې دی چې په دا چې مجي پرې چې کیم کا کړوله دا او د زحم نه چروتلو په دې باندې اطلاق نه جسوتو لأن جسم ما عليها په دې باندې نجس اطلاق مې ویلې وکړو دا خو نجس نه ده ځکه چې اوداسې نه کړم وته په دوبور چې روزي اوداسه مته وي نجس هغه ته وي او په زحم باندې چې روته کنه چې اوداس نه مته وي بیا نجس نه ته کنه او صاحب دې هدي چې وهذا لان نجس ما عليها بلتی هغه چې کومه په چم جی پرې دوه بلتی به له اوداسه مونږ متوي اې په راځي وبدا چې اطلاق نجس یې پکړه ده دا د امام محمد صاحب په کولی په کړه کنه امام محمد صاحب کنه هغه ته پرتی ویایي کنه چې هغه صحیح نه وي او او داس چې په موتیو شي نه پرتی به لیکي دا پرتی دو کنه امام ابي يوسف صاحب ویل چې مالي څه به حدث نه ليس بين جسم کنه دا ځبتا د امام ابي يوسف صاحب په کول باندې وا چې مختار کول ده دوته چې اطلاق ته نجس په کړه ده محمد صاحب په کول باندې کړه ده او سیک دا جب کو چې دا نجس اطلاق کې پښو دا پته کنه دا په اعتبار د فرض سره او په اعتبار د تقدیر سره چې کچېره کنه زی اومنه چې دا پلیتی دو بیا به هغه وی چې کما په دې چمجي پر شاخلو په خپل خپل چمجي نه پلیتی هغه به پلیتی چې کما په چمجي پر شاخلو وانش کیدو نه نه جلسه اطلاق مطلقاً نه پښوا جزمن دا پشوا دا په طریقه د فرض سره فرض نه کچې کنه پلیتی شته خو به پلیتی به هغه چې په چمجي پر شاخه دو وا قلیل دو او دریم یو دغه دی چې دلته جسنا لغوي من سره مراد ده په شرعي من سره نجس نه نه مراد ده چې هغه داسه متوي کنه لغوي مسله چې کنه ګندګي وته یې کنه او فسا هغه دې مېدې نه سي کنه په خپل خدا بود نه مر جوړ هدې مې څه پرای بولې کنه خو په دې بود څه کنه ګرځي دوه ځکه چې په محل دې نجاست تر تیر شو ده کنه او دا د ګور په لار باندې کړ چې دا پرتی کله چې وی چې او دې او داس متوي دا چې مجا یې سره مشابه ده چې په دبور وزي دا مشابه ده کنه افسا سره یې او داس متولو دغه او داس متوي او چې په زحمت وزي امر خبر ده د ارجي سره کنه پاسره او داس نه مو ته پر جیبونه په دې کې چې جیبونه او داس نه مو ته جی کنه دا پر کې لشي ونه دو بخلاف ريح الحارجه من القبول والذكر په خلاف ته بود نه چر وتین کوي ا قبول دې شې نه یا د ذکر دې سړی نه مخ طرف ته لیار باندې روزي په دې باندې او داس نه مو ته جی لانها لا تنبعث عن محل نجاسته ځکه چې دا بود نر کټېږي نر وځي ای محل دې پلتې نه ای ذکر هو کنه یره مې دې تم نه بشوا چا ګنګي دې پښه نه کنه شته قبول کنه مې کنه مې دې رسې بجا ده کنه چا پښه ګنګي دو نه پدال یار شي کنه ګنګي ستانه او په خپل د بود مردوړو دا د بود چروت کنه بیا په دې سره اوداس نه موتري چې قبول یا ذکر کنه په ذکر باندې وځي دا به یقیني علامات چې دا د معده ولا بود ده کنه او یا یا اوز وته بیا به چې کنه اوداس پونه کو وجوبن او که څه کنه بل علامه نه و اوز نه و بدبین و پښه کنه د دې پر اوداس په مستحب ده فإن كسرت نفتة فإن كسرت نفتة فصال منها ماء أو سديد أو غيره ا پټي ښه کنه وچو ا پټي ښه دی ولټولو یا توم و فسال منها ماء بیا دې نقصان یې بو به دې رڼه یې بو وته او سدید یا زیړې بو نه وبې دې یا سپی ناو کنه او غیره یا نه پور وته ان سال عن راس الجرح کچره وبې دې سر دې پیورنا نکذاب یا داس موتا و الا مثل کبه ولا بمی پټی خدای کو خالد ځان کنه تړو کې شي غوینه دی ولید یا نو دی ولیدو او پر بنیش نه بلا ان کو زو داس نه متوي وقال ظفر رحم الله ينقض في الوجهين امام ظفر سمې چې نه داس متوي په دواړه سره ته شي کا بيولي یا متوي په اتفاق سره چې نه بيولي چې متوي وقال شفير لا ينقض في الوجهين په دواړه سره ته بنیاد داس نه متوي کنه امام ظفر صاحب مطلقا پابند او داس بکنه متوی کا او به ذکر او به ذکر او داس من متولو امام شفیع صاحب مطلقا پابند او داس متوی چې به ذکر او داس من متوی او مش تفسیر کړو کنه چې کچېره کنه د زحم د خوري نه کنه اربا یې ولې وی تجاوز یې کړوي او به دا او داس متوی او کتجاوز یې نیوي کړه به داس متوی هغه مسله ده دا ټول کوم مسله چې پټی خدای لري کړو کنه کاغه وینه زه وې کنه یې به وبایدلې او داس مت کني به ولنه مت خود ته سوال لا پېژې کړی چې داغه مسله د من خارج من غیر سبیل ولا مسله دو کنه یې جزئیات بیا مسله خو تر شوی و کنه بيدا هدې مول دالک بیا ویل ذکر کوي هذه كتفصيل تيرشو د اختلاف تيرشو دليل تيرشو كنا هرې مولو دا مسله بیا ویني روپاس کړه بیا دا دې پر روپاس کړه چې دوته کنه د خروج او د اخراج فرق ودی چې کچېره کنه پټی خا د لری کړو هغه ویني او هغه زوی هغه نو په خپل او بيدو ګوداس موتا او که په خپل نو بيدو کنه تو کینګ ولا نفس زلا دې کنه هغه دونه او یا زخم دې کینګ ولو کینګ ولو چې نوینه دې پروي اصل بیا داس نه مونته مونته ا دې کې د پرات چې د خروج او د اخراج فرق کو دا مسله بیا ورو پاس نه کنه ورنه هغه دا مسله ده وهذه الجمله نجسه دا غون مردور دي کنه قیبو بیا مردور دي کا زواد هغه مردور دي او کانو دا مردور دي ځکه چې د ټوله ماده وینه دغه دا یې کاته نو کا جوړېدله دوته دا دې کا وینه جمع شوال چې ته کرچ وایې چې ته تبر وایې کنه هغه دا زوی وسیله وي دا وینا د دې کنه جم شي یا وینا نه درېمي لأن الدم ينزج وینا دې که په حاشي فيصير قيحا به دې نه کنه ناو جوړ شي قيح ناو ته ویل شي اذن بیا سپی ناو جوړ شي کنه ټینګ ثم يزداد نسجن اذن بعض یتیږي په پختن شي دا نه و چې ونشي اصل پوتې شي پوتې شي که نه به دا پخېږي پخېږي فیصیرو سدیدن ادنه بیا زوا جوړه شي سیړه به را جوړه شي دا غا پانه خطرناک ده کنه دا یبو پانه ولا به دا چې ونشي استلا دا زیړه به ثم یسیر ما اندنه بعد د سپینه یبو را جوړه شي کنه دا هم ډېر خطرناک دی دا ډېر ځندوي کنه هغه سپینه یبو چې په نره زی لګي یا سره خراب پیږي کنه نه هغه کنه د ټوله کنه کله سپینه یې بدو کله زیړه یې بدو کله ناو ده ټوله ماده هغه وینه وه امر دوره وه وې دې کنه پیدا شوې دي کنه دنه جوړ شوې دا ټول مردور دي د دې نه جسد تک چې یو سایه راشي او به یې خمر کنه او داس متوي چې په خلوش هغه پوتي بنه متوي هذا اذا كشرها دا حکم وتا او اذا كشرها چې پټي خا دې تړو کې لري کو فخرجات بنفسه بیا هغه یبو یا هغه وینا زوا په خپله باندې ووځي بیا اوداس متوي و اما اذا عصرها و هر کله چې ده کنه دا یې ونیو شي هغه دونا ټینګه کو یا زحم ټینګ کو فخرجا بعصره د په نشدلې باندې کنه هغه وینا وځوځي فلا ينقذ بیا اوداس نه متوي لانه مخرج وليس بخارج ځکه چې دا یې سړي شوی دو هو دا خارج اندو خارج به څه چې په خپل باندې کنه هغه وینا زوی نه وینا په خپل باندې چوي کنه او داس متویدا خو په خپل وته دا خو توټینګ ولا کنه نه دا مخرج دو خارج هم دو کنه او په حدیث شریف کې کنه چې کیم علب ذکر شو دا کنه ا خارج ذکر شو دا ما یخرج من سبیلین کنه نبی صلی الله علیه وسلم چې من حدث کله ما یخرج من ارا شیء سبیلین وځي کنه ما یخرجو نه لکه نه خروج دا کنه چې په خپل باندې وځي کنه او که په خپل نه وته لا تو یې سره تو ټینګ لو کنه دا په باندې نه موتی دا وسو ځکه چې حالت نشو موجود کنه چې خروج دا د اخراج ده سبب کې مو سبا پښه ما دغه سبب ویل ده چې هغه دنا چې تی ټینګوي او هغه نبی نه زوی وځي کنه په دې سودا سره موتی دي چې خود به خود وینه راوړل شي په خپل راوړل شي کنه بیا هغه باندې متیجه داس او ځنه غیر متبارک ته به دا مسله لیکلی کنه چې حالت خروج ده لکه زې پر نه اخراج او فتوا په دې باندې نه ده دا کول مفتابهین ده کنه که په خپل او زیات داس متوی وکړو کتی ټینګ کیاو داس متوی کنه ځکه چې حالت په دواړه کې موجود ده دا غوینه چې تیټینګ دولا چې تیټینګ وي او دا پلتی وو ځکه نه اخراج د اخراج سره خروج لازم ده په دې اخراج چې ته کې اخراج کې اخراج توفیل لا کنه تیټینګ وي کنه ا دې اخراج سره خروج لازم ده په دې اخراج خروج رولو کنه علت موجود ده کنه خروج کړه کا بل فعل وي او کا په زمن دې بل شي کنه خروج وي چې په زمن دې بل شي رشیا کنه دا سم متوینه دوه موجود سو ده